د سورته یونس نا رست نازل دی د سورته هود مقصد د باره کې مختلف تعبیرات اهل علم ذکر کوي په مقابله د هغه قوم کې چې هغه تکذیب د انبیاو کړو یعنی هغه خلک چې د پیغمبرانو تکذیب کړو خلاف کړو نو سوره هود کې طریقه د منهج د انبیاو ذکر کړي چې یو قوم خلاف کوي نو تب کم منهج او کم طریقه اختیارې وای دا د سورته هود مقصد دی بیان منهج الرسل په مواجهه قومهم المكذبين دویم قول بعض علما وای وای د سورته هود مقصد دی التسلیه لمحمد صلی الله علیه وسلم وتثبيت قلبه والامر بالاستقامه له نبی علیہ السلام لتسلی ور کوي او دا غد زړه مضبوطواله ذکر کوي او حکم ذکر کوي په استقامت باندې چې نبی ته په منهج دعوت کې کلک شه و بیان دعوت الرسل او د پیغمبرانو دعوت هم ذکر کړي بس صورت کې تسلی ده او مضبوطواله د زړه د نبی علی السلام او امر په استقامت او دعوت د رسولانو وای دا مقصد دی د سوره یهود دریم قول زمن مشایخ وای چې سوره یهود کې درې غټه خبرې بیانېږي رد شرک په عبادت او رد شرک په علم او رد شرک په تصرف دا یو خبره دویمه خبره التشجيع والترغيب في تبليغ ما انزل الله تشجيع او ترغيب ورکي په تبلیغ د هغه دین کې چې الله را لېږلې ده دولسم آیات کې او درېمه خبره تسلی جناب محمد رسول الله الله او د صورت نه چلن تعبیر کوي په مقصد سره نو ان شاء الله چې دا ډېر ښه تعبیري چې دعوت الرسل وعاقبه المكذبين بس دا الله زموږ ذهن ترا چلے دي دعوت الرسل د پیغمبرانو دعوت وعاقبه المكذبين او کم خلق چې د پیغمبرانو تکذیب کړي دي نو د هغه اخیرنه انجام دعوت الرسل وعاقبه المكذبين آیات الامثال سوره یهود کې غالبا دو آیاتونه چې دې کې مثال ذکر شوی دی عنوان څه دی تسلی جناب محمد رسول الله ته او د آیات عنوان بیان صدق الرسول به بیان المثال د رسول الله صدق ذکر کړي په بیان د مثال باندې دا مثال دسې دی ګورئ یو سړی دی په بینه باندې واضح دلیل مصدق ويتلوه شاهد منه گواه مصدق چې دا بینه دی ومن قبله کتاب موسی او مخکم ته کتاب د موسی علی السلام دی یو سره د سره توجه کوي چې هغه له الله دلیل ورکړي گواہی موسی شتا او د هغه نه مخکې د موسی علی السلام کتاب هم دی هغه له صدق گواہی کوي او بل سره د سره کما یرید الحیات الدنیا چې هغه د دنیا لالچ او خوندونو راغستې ده زه انصاف پتا باندې د دواړه برابر دي په مثال کې ها ایورونه یو سړی د څه دي چې بینه موصدا د الله د خوانه یو د څه ګوام شته دي چې دا بینه لولي او د دین مخکې د موسی علی السلام کتاب هغه تصدیق کړي او بل سره د څه دی چې هغه صرف د دنیا مال وساله آیا دا ډول برابر دي ها ندي برابر مثال دې آیات کې دا خو اسان دی چې یو بیانې والا دی او شاهد مشته دی او کتاب د موسی علی السلام مشته لیکن تطبیق د مثال چې د بیانې نه څه مراد دی د شاهد نه څه مراد دی او د کتاب موسی نه څه مراد دی هغه به په دې طریقې دی د بینه د من نه مراد محمد رسول الله دی څوک دی پریو خوځوي په محمد رسول الله او د بینه نه مراد قران دی او د شاهد نه مراد جبريل عليه السلام دی او د کتاب موسی نه مراد تورات دی ومن قبله ددن مخی کتاب دا موسی علیہ السلام دے چې پیشوا او رحمت دے او باقی کم صدق د دې ذکر دے نو مثال د سی وی هغه محمد رسول الله چې بینه او صدا قران دا قران او ته چا ویلې دے جبرائیل علیہ السلام په دې قران کې د محمد رسول الله تایید دی او د دې نه مخکې د موسی عليه السلام کتاب کې تایید نو یو طرف ته د سی واضح محمد رسول الله او بل طرف ته ابو جهل او قریش د کافرو د قریشو د دواړو برابر دي نه دي د من نه به څوک مراد شي خلی او خوځوي او د بینینا قران کریم او د شاهد نه او د کتاب موسی نه تورات هغه محمد رسول الله چې بینه او صدا د یو تایید جبريل او صدا د دوا کتاب د موسی او صدا درې او جزا د من محذوب ادا کمن یرید الحیات الدنیا بل هغه سړی دی چې تش د دنیا ژوند غواړي دا دواړه برابر دي ها نه دي برابر نو مثال د نبی علیہ السلام او د چا شو ها د ابو جهل شو دیم قول دا دی چې د من نه مراد هغه مسلمان د يهودو دی لکه عبد الله ابن سلام او د بینینا هغه برهان او بیان دی او د شاهد نه قران دی او منه زمير الله تعالی دی قران موسشتا د دې نامخ کې تورات موسده نو دا عبد الله ابن سلام او د يهود نور مولین دا برابر چری نه دي دا معنا خطیب شربینی سراج المنیر ته کړل قاری صاحب د فکر د سم کو شور کوي نو د من نه به مراد څوک شي عبد الله ابن سلام وای ما چې کله محمد رسول الله ولید نو ما ته پته ولګیدا چې دا مخ د دروغجن مخ نه دی وای ما ته ویل چې یا رسول الله زما باره کې د يهودو نه تاسو عبدالله ابن سلام وایي چې کمره کې پټ کېنولم یهود مولین راجم کړ امیر وسو ته پوښتې کوي کیفا فیکم ابن سلام عبد الله ابن سلام څنګه سره دی کیفا فیکم ابن سلام دا د دې مولا ماته یو چا ویلې و یو ځای کې وای یو مولوی سي و ډېر ناشنا یې له ناشنا علم الله ورکړل و یو دغه ویلې دا علمي خبره وکړه ما څه خبره وکړه و عبد الله بن مبارک په یو لار روانو او چې ګوري یو خزه ناسته ده په یو لار کې و عبد الله بن مبارک وته سلام واچو و هغه ته د قران نه جواب ورکړ اذ دخلوا عليه السلام فقالوا ابراهيم السلام واخی کی وای به متفوس ته وکړ چې دلته څه کې وای هغه ته جواب کیویل وجدک ضالا فهذا لا برکه شوی او دا ډیر وای جواب به ټول وای د قران نه ورکاو وای به ورسوله او چې وی کته دی او څولې خبرې وای ټول د قران جواب نه وای چې دې خدای څولې ښکار لغم نه کړ ناشنا قصه ته استلې مالک نه جوزي وای چې دا دروغجن قصه دا دروغجن جوړه کړي په یا کوم ځای کې مالي موضوعات اول جز کې دي کلی مقدمه کې دي چې دا دروغجنه قصه ده دروغجنه جوړه کړي نو نن سبا زمانه کې ډیر علامه هغه چاته وایي چې هغه رتب یا بس جمع کوي بس حاکم دی ابن قیم وایي وای دا الله د رسول خلاف کوا خدا وی وای چې شیخ صاحب خوي او حضرت شیخ خوي پلانې خوي كنت محقق صاحب العرفان خلق وی یا خالین دې ماشاء الله یا الله دا سمد علم څخه ده او به قیم وی وی کته الله رسول ته خلق راو بلی نادو علیک ببدعت و ضلالت څوک وی بدعت دي څوک وی گمراه دي قالو و په تکفیره قولانی کافر دی او کنه یو په قول دي ته ویل شو الله دې مولا کافر کاوه د الله کافر ډیر کم دي ځکه د الله د کفر اصول معلوم دي او چې د مولا کافر شي کنه او بیا دې الله روجه کې مکافر کاوه دا ټول د قران آیاتونه به سره پټ په تاسو بیا روایت بس قران نه پنده دې ټوپک جوړ کړي کله یو ولا او کله بل ولا او کله بل بل دې روجه کې ډېر خلکو خپل روجه برباد کړي قران ته نرسي او قران دروغ وي او قران آیاتونه مسلمانانو سي او بل سره وي زما ورونو یو تفسیر یاد کړئ الله چې څنګه ویلي د سی ویلي قران ذاتی مفاد نه به نه مستعمله وي یو سړی دی بلی شي او تر کفرو ټول آیاتونه غوښتل او هغه علما چې ځان ته توحیدین وي اے علما او تاسو چې قران نه دسي لاسګاړې جوړ کړي چې کله یو خبر کې بوجي وي کله بل خبر تاسو خیرت ته منل لري نو عبد الله بن سلام وی امام سی چغه کړه چې شر نه وګن شر نه دم شری دی لا دم شری دی او دی مولان ویلې چې نحن على حق من په حق دینی نو الله وی افمن کان اغی بن سلام چی على بینه واضح دلیل درنه او تصدیق کوي دین قران او د دین مخکې کتاب د موسی علیه السلام نظر ته به مراد څوک دي عبد الله بن سلام او مقصد د آیات به فرق ذکر کوي په مابین د علماي سور د يهودو کې او په مابین د ربانین علماو د يهودو کې چې عبد الله بن سلام دی دریم قول ابن زید وای او نور علما وای ماوردی مفسر ماوردی دا تفسیر دی النکت والعیون د ماوردی د دې آیات دلان دی لیکلی دی علی رضی الله عنه وی وی قریشو کې د سی یو تن نشتا مگر دا غبره کې یو آیات نازل دی نو چاو ته ویل چې وما نزل فیک یا علی علی استبارک څه نازل دی نو هغه د آیات وی ویتلو شاهد او تلا یتلو لسلو تموي او تلا یتلو اتباع تموي تاسو مقامات ویلې نه کنه مقامات ولا چې مقدمه کې وای نو هغه وی زمانه مخ کې بدیع الزمان یو کتاب لیکل دی 50 مقامات چې څو مقامې دي 50 لکه قریشو کې ولنې معصوم چې اسلام یې راوړی او هغه څوک علي رضی الله عنه ومن قبله کتاب موسی امام ورا اولئک یؤمنون به مثال باندې پوه شئ دویم مثال آیات سری رشتہ وګورئ دا ځوړ برابر دي هم ندي برابر یو سره دې لیدون کې دې او بل دې کون کون دغه دې دا اوریدون کې دا برابر دي نه دا مثال د څه دی ړون څوک دی مشرک د دلیل نه ړون دی او بصیر لیدون کې څوک دی موحد دی چې دلیل وسله او کوم څوک دې د دلیل کافر او سمیع څوک دې ها مؤمن نو یا د مؤمن او د کافر سره کې یا دا مثال د معبود حق او د معبود باطل سره کې هغه چې دوی وته رغدت شکای او وتوي چې دا د فلانی زموار دی او دا د فلانی دا د دانی دا د شیری او دا د کوخلی او دا د کوخلی او دا د نسلی او دا د دکان دون غټ سیموار دی وړه غری ته او دکان نه ونی سکه دا د پلانی سیموار دی او دا د پلانی سیموار مشرکا تعالی د عقل چې کوم بازار کې مونږ نو یو هغه څوک دی چې معبود دی خړون دی کون دی هیڅ نه وری سوره عرب کې ویلو او بل هغه الله دی چې السميع والبصير دی زدا په سره بتا باندې هغه الله چې ډیر لیدون کې دی او ډیر اوریدون کې دی او هغه معبود د مشرک چې غړونه وکوند د دواړو برابر دي ها سوره یوسف ترتیبا دولسم ده نزولا درپن دوستم ده دا د سوره هود نرست نازل ده دې سورته ته یوسف موي او دې سورته ته سوره احسن القصص موي او دې سورته ته اعجب الصور موي مقصد د سورة یوسف د یوسف څه مقصد دی الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين ولي الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي والمؤمنين الوعد بالتمکین د الله وعده د خپل بندگانو سره چې تاسو د اقتدار د کوم پزمکه کې او بعد الابتلاء المبين والبد باندې امتحان دا ولا ان العطايا على متن البلايا قاری سره د شکر د سم کا راځه کمره کې څه دې دلته کې نه او به د امتحان نه رسته الله تعالی مشهدي درکې توجه کوي خپل کار نه پرې دی کما خبره ده الله به د زمکه کې اقتدار او مشهدي درکې واول بل باندې الله سره ولي امتحان دا ولي لکه یوسف اول د ورونو څپېړه وخوړل به د جن څپېړه وخوړل د کوي څپېړه وخوړل به د خرڅېدو به د عزیز مصر د خزې د کمیس هغه شلول چې په وی شلوله به د هغه نور خزو مکرونه او به په یوسف ظالمانه فیصله چې دا وسیل ته واچوي به ډیر وخت د یوسف په جیل کې ایسارېدل او به الله رب العالمین یوسف له مشری ورکړه اجعلنی علی خزائن الارض دویم قول دا دی بعضی علما وایي چې مقصد د یوسف څه دی اثبات رسالت خاتم المرسلین و اعجاز کتابه المبین والاعتبار بقصص الرسل صلوات الله عليهم اجمعين د نبی علیہ السلام رسالت ثابتې او د قران اعجاز ثابتې چې ګوره دومره ناشنا قصیت ته ویلې نو دا دلیل به په دې چې دا الله ویلې دي والاعتبار بقصص الرسل صلوات الله عليهم اجمعين او د انبیاء قصې الله دې رحمتونه راولېږي وبيان رحمت الله على المؤمنين د الله رحمتونه په مؤمنانو باندې ومعاقبته للمكذبين او چا چې خلاف کړي دا غي حالت ته وګورئ لنډه دا ده مقصد د صورت څه دی اثبات د رسالت د جناب رسول الله اعجاز د قران او ناشنا قصې د چا د مؤمنانو دریم قول بعض علما وایي وای مقصد د سورته یوسف څه دی فضیلت الصبر والتقوا د صبر او د تقوا فضیلت فضیلت الصبر والتقوى وعاقبه المعاصي د ګناه اخیر انجام وبيان حسد الاقارب او د خپلوانو بغض او حسد څلورم قول زمنګ مشایخ وای چې سوره یوسف کې مقصدی درې خبرې دي اثبات د توحید په پنځو طریقو صدق د محمد رسول الله په دوو طریقو تسلی محمد رسول الله ته په بیان د حال د یعقوب او د یوسف او د صبر د هغه دا درې خبرې صورت ذکر کړي اثبات التوحید بطرق الخمسه یو اثبات صدق محمد صلی الله علیه وسلم بالطریقتين ومآل الصابرین او چا چې صبر کړی دا غیر اخیر انجام وحسن خلق یوسف د یوسف علی السلام خیسته اخلاق د عزیز مصر کور کې څنګه ژوند تیری جیل کې څنګه ژوند تیری چې وزیر خوراک دې به څنګه ژوند تیری نو الصبر علی مصائب الاقارب ومآل الصابرين وحسن خلق يوسف بذكر قصته د یوسف علی السلام قصه او د هغه خيستا دغه دا حالت د یوسف د قصه او سوره یوسف د کی آیاتونه د امثال نشته نزولن شپږ نوی دی د سورت محمد صلی الله علیه وسلم نه رسته نازل دی د سورت رعد مقصد بیان حقیقت القوه والقدره الالهیه واثبات الوعد والوعید او د الله قانون چې چا تغییر او تبديل د الله حکم کې راوستي دی باس علماء وی مقصد د صورت څه دی وی قضای العقیده دا دویمه خبره ده قضای العقیده د عقیدی قضایا څنګه شمارې قضیه الوحی وبيان قوة الحق وضعف الباطل تقریر المقاصد الایمانیه ایمانی چې کوم مقاصد دي هغه ثابتې و بیان قوت الحق او دا ثابتې چې حق ډېر قوي دی و ضعف الباطل او باطل چې دی دا ډېر کمزور دی څلورم قول زمون مشایخ وای شیخ القران سے احسن الكلام کې لیکلي دي چې د سورته رعد مقصد دوه غټي خبرې دي اثبات د توحید په پنځه طریقو او اثبات د رسالت د رسول الله علیه السلام په جواب د شبهات ستو باندې اثبات د توحید په پنځه طریقې او اثبات د رسالت په جواب د شپږ شوبو باندې خود دین لړ مقصد چې د دې ټول نه راواخلې او ته تدبر او سوچ پکې وکې والامثله او مثالونه ذکر کوي توحید او رسالت ثابتوي په دلایل باندې او په تنبیهات باندې بدهیات باندې چې دلیل وي هغه ته تنبیه وي نظری باندې چې دلیل وي هغه ته دلایل وي والامثله او صورت کې صح ډیر مثالونه دي او د صورت مثالونو ته ګورئ رمبنه مثال وما دعاء الكافرين الا في ضلال ایا تبراوالو بس دا د صورت مقصد دی له دعوت الحق الله تعالی مدد شویل دا حق خبره ده قبلی والذین يدعون من دونه هغه خلق چې دوی ته را مدد شوی د الله نه ما سیوا لا یستجیبون لهم قبل والي ولن شي کوي دای په سر وای یاره دا بوتان مراد دي چې مراد دي بوتان ویتا کافیه کې نه دی ویلي چې وونن سجمه د سویل قول راځي د غیر سویل قول نه راځي تا باندې چې دا سوال کوي چې مرفوعات د مرفوعون جمع وي او د مرفوعاتونی وي نو جواز کوي چې دا د مرفوعون جمع وي او کته وی چې دا په الف او په تا د مؤنث دی نو جواب دا د غیر ذوی القول راځي دسی نو دې بسر وی یله دې دا بوتان مبارک دي وی یدعون دا بوت ته هوون دي یستجیبون دا هوون دویم دا دی چې کته وی چې دا بوتان دي نو الله وی عباد عباد دي نو څنګه عبد خو بوت نه ویلي نو کته دا وی چې د عبادون دا معنی ده چې په شکل د بندگان دي نو الله چې وی چې امثال او پرستاو دي ځان ته وګورو کته بوتي دا مونږ بوتي او کاغه نه انده عبادون امثالکم بعضی دا ناپوی خلق دای به وای یاره دې دې دغه مراد دی بوتان مراد دی ولی مفسر معنا کړی دا والذین يدعون من دونه لا يستجيبون له مفسر معنا کړی دا جمادات یعنی هم جمادات یعنی هم جماد و مفسر د جماعت معنا کړی دا او جماعت بوت وای الله دې په ګډه مول کا دا منطقین د یونان د باندې خبر نشي کنه والله کوم ته دې به پریږي ها یونان ته دې رسیدا دا باز خلک د څه خبره وکي چې انسانان لا څه کې چې په کاندو کې چند خانم ته څه خان دي به دی به وای مفسر معنا کړی دا د جمادات سره خو ډیر مفسر خو د کمالی سړي بچی دی کمالی خبره کړې تا په کتاب کې ویلي دي منطق هم لګوي دی کنه مرقات کې دي شتازیب کې دي قطبی کې دي سلم کې دي باب تصدیقات کې چې ان دا وای چې قضیه دوه قسمه ده یو محصله ده او یو معدوده ده اته ویلې دي یو محصله ده او د مڅشه ده معدوله ده او به وای معدوله وای درې قسمه ده یا به هر کې سلب جز د موضوع ګرځیدلې هغه ته معدوله الموضوع وای یا به هر کې سلب جز د محمول ګرځیدلې هغه ته معدوله المحمول وای یا به هر کې سلب جز د دواړو نه ګرځیدلې راغه ته معدول کته غپیر وای اول ته ول یو مثال ذکر کړی دی چې حرف سلب دا جز د څه ګرځیدلې د موضوع نو انت وای عجیب خبره کړی ده مثال ذکر کړي وای الله حي جمادنا الله حي جماد سمانا هر هغه شی چې هغه کې روح نه نو هغه ته جماد وي چې روح پکې نه نو هغه ته څنګه وي جماد ته وي نو مفسر چې وایي چې يدعون من دون الله جمادات سمانا یعنی مړ دي مفسر کو کمال وکړ انسانان قبرونه بوتان ټول الله راځي دی به وایي چې یاره مفسر جمادات ویلي وې ته د مرقات نن نه خبر چې الله حي جماد کوم شي کې چې حیات نه نه غي ته څه نو وي جمادات دای په کله دا د دروغ قضیه را دی وې په دعا د جمع شته دی ولی فإذا فرغت فرسو وې د ابن عباس معنی کوي فرض نو نو دای به وي یره دې دا ایسا دی کنه او ایسا چې دی وې دا سور د محملې دی محمله کې عمومي کما کل سره دې منطق سي دا ته چا ویلي ادا کوي چیرته منګه کوی کول کمان غټه منځلې و پټي کې اوچتي لوټي ته خطلې و چالمی حکیم سی راغلې او نسخه جوړې راځي چې د نسخه لږه ځان منګه کان نه جوړوي دارنګي سړی چیرته د اس پر نال مندلې وخبې ته چې درکې و ير پوره ټانګه می به می ته په صرف پاس په ټانګه نشته نال می مندلې کما تر سره دې خبرې سره دای به وای ایزا وای سور د محملې دې محملې کې عموم دې تا مې قاتل نه دې تا له مونږ ګیلو تاسو تاسو کې نه دی ویلي چې والمحمله تلازم الجزئيه څه شی ویلي دي یؤمنون او ایمان تصدیق دی او تصدیق قسم د علم دی نو هدا یو سب د مین نه لريګا یؤمنون بالخير معنی يعلمون بالخير مؤمن په غیب کوي ودا منطق ته کوم ځای نه پیدا ته مؤمن یک کافری الزامی جواب که مؤمن وای از ما جب کې څه زوس غیر معلوم کوم چې ته ګرځیو کنه او که مؤمن نی نو به یې وایي او دا خبره چې تا وکړه چې هر تصدیق چې دی دا علم دی دا ته د کوم ځای نه راويست تاسو لم کې نه دی ویلي چې تصدیق څلور قسمه دی یقین دی شک دی وهم دی جهل مرکب دی جهل مرکب کوم نوع د تصدیق دای بسر دا وی منطق هغه دی منطق دا دی موږ د مرګرو د دقه وجه نه ویو چې دا منطق او دا شی نه ویو صحابي ته له کافرو چې یاد کړی و زید رضی الله عنه پنځل د سورته کې یاد کړی دا وی وی چې تاسو سره د غندونه باندې شي دای بسر وی یره دای منطق تراشه تا ته باندې منطق غنو وخیو چې ته په بوجو شي سبا کولای مولا حسن دیار لسپانی په دې لګولې دي چې الله تعالی مو یو کوي نه وي الله تاسو عالم مو یو کوي نه وي ولی ک الله تعالی مو یو نو علم کو معلومات غواړي معلومات د مخلوق دي نو دا خو قدم د معلومات راغلي د مخلوق راغی نو تعدد د وجبا راغی دا رسان نه برش قصې کوي نو مولا حسن چې هم شیعه دی بي دینه نو هغه وای وای دې کې بیا بس مذهب دی یو مذهب دا دی چې الله یو څور سي عالمو به دې علم سره شوی دی دویم مذهب دا دی چې الله په کلیات او په جزئیات نه دریم مذهب دا دی چې الله عالم بالنوع دی او بالافراد نه دی دریم مذهب دا دی چې علم د عالم او د معلوم ملت یو خاص رابطه ده او د دې د الله نه سلب شوی دی دیار مس مذهب مولا حسن دی کوي هغه د چې ډېر نېزيږي وای دا قاضي محمد مبارک دی قاضي مبارک مقدمه کې وای چې یاره د سیویو چې الله عالم دی او کنه دی نو هغه وی اعلم لږ پوه شو طالبا ان مساله علم الواجب د الله علم مما تحيرت به افهام العقلاء دغه عقل من حیران دي خو څه عقل من به صرف غویان به عقل من په حیران دي چې الله تعالی عالم وو کوي ورته څه کما خلک جاهلان خلک الله تعالی وو او کوي نه وي هغه وای وای چې کوم شی د حیوله او صورت جسمی نه دغه دی مرکب دی دا به نه بالکل علم سلب کلی دی نو انسان جاهل ما حس دی نو ستاسو نه جاهل به دشته خبره ده دی به یاره علم دی تعالی جان ټول کال لکه دی وای دې هدایت الحکمت دی خطوایا دې هدایت الحکمت کې څه حکمت نو یا د ماول ډېر ښه شرح کې دا څه چې دې دا کړی مې بزیدا صدیقیه دا او دغه د صدرا دا نو ته څه په کله هر رسیدلې چې د څه دي څه ویل مې بزی کې لیکلې دي او دا د صدرا د حشبه دي دي چې فلسفه ته ولې فلسفه وایي وای دا د فلسفتون مشابهت ته وایي او کله چې ته علم یاد کې د حکمت نو یشبه العبد یا الرجل بالخالق الاعلى علما وعملا به بستاو د الله علم یو شان وي اس به دین خبره کوي او دې وی لاس باندې فلسفه ده قرآن کې راغلیو ومزقناهم كل ممزق هدایت الحکمت کې په باب ذکر کو چې په ابطال الجزء الذي لا يتجزا دا خبره باقی ده چې جز به تقسیم نه قبلې او دلیل اداره وړه دي لئن لو فرضنا جزءا بين الجزئين او على منتهى الجزئين دا ګندونه ذکر کړی وای دې کې چا باندې رد دي وای مشایي باندې رد دي مشایي د ارسطو شاګرد تباشه په مشایي دې رد نه کوي دستا په قران رد کوي او ته ځان نه پیښوي اسړی ته چا ویلو یا سور هغه ډېر خوشاله چې ما ته پلاني سي سور وي نو به ته چا ویل چې کا سور خنزیر ته وي خنزیر ته وي ته ډېر سر وبل چاته وی ویلي تخپل مصیبت په بل نه راو به قران کې وای الله خالق دی مالک او رازق دی نو دی بی دین اسیر الدین بحری الملحد الزندیق الكافر الاعلى د باب ولګو یو حل لاده چې دا محل دی او دیم صورت جسمی دی چې دا په حال دی او دریم صورت نوعی دی چې دا ول شکل ورته او دای را پاتې د ماده جوړ کړ او ماده کې انقلاب راغی او تلازم عقل اول جوړ کړ عقل ثانی ثالث رابع خامس او اوس دنیا عقل فعال چلی وای حیولا حیولا سمه حیولا دا من استغفران الله سورہ انعام پورې ختم کړ چې خالق د ټول مخلوق الله نه دی انقلاب د ماده نه نو کله چې دا ظالم ورګرځېدل توحید ته فلکیات الہیات ته نو توحید دا دی چې الله یو دی او چټي کړی دا ولی الواحد لا یسترانه الا واحد یو به یو کې شل شي کوله به چې کله فلکیات ته ور ور اوخته دی نو باب ذکر کوي فلک لا يقبل الخرق ولا الالتئام نه یو ځای کېدل مني او نه شلېدل مني وای دا یې په مشاعر رد وکړ کور دې د غنم ډک شه دستا په قران رد کړي اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا دکت الارض دکا دکا دا یاتون الله ختم اده به وایره ما یې د حکمت یو دا د حکمت د څنګه ویل چې خدا مشاهین یې ستاسو نس نه په ته پوه شو نه د استاد پوه شو او دا د څه دی لکه تا چې دا ایله ته حکمت اغستې یو ګډې نه طریقې چې دا راته به یو نو صاحب یو په ایله ته حکمت استاد دې تک څه به دا کدا د خپل عقیده نه خبر وي د وته دا شی نه خودلی وي دا ګندنه چې دې کې دا ګندې دې کې دا ګندې دې کې دا دې دې کې دا دې دې کې دا دې دا به دې زوتې کتاب کې به ذکر کړي ټول ورځ د اسلام غټ محقق نصر الدین د دې سکولونو د نه هم کې مدلي نصر الدین په الکلام کافر دی وای دا د اسلام غټ محقق ا بو علی سینا الضال المذل المرتد الملحد دا هغه بی دین او چې د ویلو چې زما پیغمبرانو ته څه ضرورت دی پیغمبر درې خبرې کوي تهذیب الاخلاق سیاست المدن تدبیر المنزل دا زه په عقل معلومو فلیحو بما عندهم من او ټول ورځ د سکولونو کتابونو کې زوتی سر سید احمد خان ډېر غټ عالم دی دا ډېر غټ عالمي کافر دی ځکه دا ویلی چې ملائک نشته دي ملائک دا وجود نه منکر دي نو چې ملائک د وجود نه منکر شو د جبرئیل نه منکر شو کنه ها او الله وی چې څوک د جبرئیل او ملائک سره دښمنی کوي دا کافر او چې ملائک نشو نو دا قران جبريل راوړ نو دا خبره درو شو نو ټول قران منځ کې ختم شو باید چې سړی د خپل دین نه ځان خبر کړي اصل خبره دی کې و دی بزر وای دی يدعون معنی په جماداتو کړي دا هغه کمال کړي چې الله حي جماد لا يستجيبون لهم الا كباسد كفيه الى الماء دا الله یو مثال ذکر کوي مثال دا دی دو طریقې باندې مثال دی یو طریقې عبد الله بن عباس سے وایي یو سړی دی تګې شوی دی څه شوی دی تګې شوی دی لری ځکه شګوګلی ودی دا د وګو کې چپړه پونتی وایي د به د وګو ګمان وکړ ورمنډه ورمنډه ورمنډه چراغي وبنوي اخوای بل سی ولی د بیت لین شو عبد الله بن عباس وای بس اشاره او تکول چې یو ګورا شي یو ګورا شي یو ګورا شي دا وب براشي د دې خلیلا چلې نشي دا وای دا مثال دا دی دویم قول دا دی او دا ان شاء الله ظاهر د آیات نه معلومي سړې دې تګي چاو ته ویل پلانې سي کې کوی دی ورشه چې ورځه کوی وو کوی باندې نه بوکاو نه په پړې او نه مرخي د تګ لارو نه د دسه څه شی چې ورکوزي کته دی وبو ته ګوري ویني چې وبدي د دې په خیال دی وبدي وبندي او لاس یو ته نیولې دي یو بورا شي یو بورا شي به یو ته خپل وازه کړ چې د پلیټ په شان یو ته ونی ولا یا خپل لګا لام دشه د خپل لام دشي ها دا وګ براشي نه عبد الله بن عباس وی دغه مثال د مشرک دی غیر الله تر مدد شوی خدا د سیدل کې شګوګل ته لاس نیولې چې راشي دا رنګي قبر ته ولاړ دی بت ته ولاړ دی دې ته درامدت شاواز کوي په مثال د سیدل کې کوي چې د څه کړی دا او ندا اواز د کافرو د خپل معبودانو لا الا فی ضلال مگر گمراهی کړه دا یو مثال رسته ورپسې ده قل هل تستوی الاعمى والبصير ړون څوک دی مشرک او بصیر موحد یا اعمى معبود او د باطل والی د شرک او د چا د پاره د باطل د پاره دی آیات کې دو مثال دي بره بعض خلک په دې کې لګ خدای وکی خدای داو کی چې وای دا یو مثال دی نه نه یو مثال نه دی څو مثال دی دو یو مثال د وبو سره د وبو مثال په څه نوم وایي مایي او دویم مثال د ور سره د ور مثال ته څه نوم وایي ناری ولسمانو لږه توجه د الله لپاره وکړي چې آیات باندې پوه شي که تاسو پوه نه شئ دا به زموږ سرګردانی ده به زموږ زړه کې یو شکی نو لږ توجه وکړئ چې تاسو دې ځای کې پوه شئ څو مثال دي دوا یو مثال مائی او دویم مثال ناری دا مې مخکې ویلو چې الله دا دوه مثال و دي قران کې ډیر ذکر کوي مثلهم كمثل الذي استوقد نار دا مثال څه شو او کصیب من السما دا مثال څه شو دا ډبل ډبل د وو د ور مثالونه د دې مې اتنه په دې التوی دی وکستا سیادي دې ځکه دوه مثال دي اول مثال کوم وای مائی وګورئ وتا انزل من السماء ماء دا مثال د څه شو مائی دویم مثال هغه دې ناری ګوري ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هديه او متاع زبد مثله تاسو کوم شو کنه سو مثال دي دوا مائی او ناری او دې آیات کې زګونه دوا اس دوا دوا ذکر څو ځګونه ذکر دوا یو هغه ځګ چې د سیلاب په سر راوالي ګوري وتا فاحتمل السیل زبد الرابیا راوچت کړي سیلاب زګونه رابیا چې راوچتي د زګونه د بحر شو دویم زګونه د سونه او د سرو د سپینو دي چې هغه د ور نه راوچتيږي ګوري وتا او متاین زبد مثله دلته دا غي غونتی یو ځای دی دا مثالونه څو شو هواي څو دوا مائی ناری زګونه څو مائی ناری اوس د دې نه بعد ځان پی کوو اوس به دا یو مثال بالکل کټ کوي هغه ته بس له توجه نه کوي په دې اول بزان کوي چې په اول پوه شي به به د دین سر په نظر شي به په دوی امزان کوي کوي مثال د سې دی ورونه مثال دا دی اسمان کې ورېځې راغلي څه چلو شو ورېځې راغلي د دې ورېځو نه یو زبردست باران وشو څه چلو شدي یو زبردست ډیر باران ته وشو د دې باران سره په دې کندو کې سیلابونه رال او د هرې کندې دا غي مناسب سیلابو ککند غټه وو وبب کې ډېری وي ککند او نالي وړو وبب کې کمی وي که متوسط وو وبب کې څه وي متوسط وي باران وشو په کندو کې څه راغل سیلابونه راغل کند ډېر دي څه غټې دي او څه وړې دي هر یو تن د خپل مقدار مناسب څه وکړو اوبه روانې کړې دي دا اوبه چې د کندو کې روانې دي د دې د پاسه سپین زګونه روان دي اوبه پټې کړې دې د پاسه څه را روان دي سپین زګونه زر خو پیژنې کړه دا وبې پټې کړې دي څو وخت وروسته دغه زګ د اوبو وچ شو او صفا اوبه پاتې شوې خلک یې سپین کپړې یې پینځي پټې یې پې اوبه کوي غوا مې خګړه دي زدان پې اوبه کوي دا مثال دی مثال باندې پوه شئ به ویل څه چلو شو اوریز رااله خسته زبردست باران وشو ډیر وبزمه کې تیار وګرځول غرونو اطراف باندې وشو سیلابونه راوته دلته ډیر کندې دي هر کنده کې لازم مناسب څه دي وبروالي د دې وګړو د پاسه څه دي زګونه روان دا وی پټی کړی دی لږ وخت وروسته دا زک ختم شو صفه وب پاتې شو خلک یې سپین کپړین پینځي څاروین پیو بکئی او پیغام پیری پټین پیو بکئی دا مثال ز اول قران کې ویم به تطبیق ویم ګورئ قران ته اوس ګورئ زما ته نه ګورئ انزل من السماء راوړی الله د ورېز نام ما انګو سمان انت مراد ورېز بر طرف ما علا توازل لك فهو السما فسالت رواني شوي اوديتن سمانه وکړ ډېری کاندي کودیه جمع ده کاند وادي اودیه معنی څه ډېری کاندي او بقدرها ار یو کې سیلاب روان دي مثال باندې پوه شئ کنه راشه اوس دا مثال د ممثل سره ولګوي ممثل د سره ورونه الله دې زموږ ذهنونو ته کولاو کی سیلاب او قصه باندې خو پوه شئ کنه اول لسان د څنګه شروع شوی ورې سره ورې بلې کنه قران د کوم ځای نه راغلی دی د بار قران راغه باران د علمونو وک باران د څه شي وک د علمونو د خلقو د سینې چي دي د برابر دي د کندو سره د چا سینه کې ډیر کوشش یا ډیر علم ته راوخلی د چا سینه کې لګي لګ راوالي د چا متوسطي د قران علوم په مختلفو سینو کې کېناستل بسم د سیلاب په شان د علما روان شو کله چې دا د سیلاب په شان دعوت شروع شو د دې مخې ته زګونه راووتل زګونه څه دي باطل فرس مولین باطل فرس خلک څوک به ته وایي دا وابي دی او دا بي دي نه دی او دا بل دی او دا بل دی او دا خیرات دی مری دا وانه منی او فلان او فلان او فلان یو ورځ زګونه تاسو اوچت شو کړه ته پټ کړی لاندې ناڅاپه تا دعوت شروع یو راځي بل راځي بل راځي بل راځي بس هغه شوبې ختم شوې زګونه وټ شو څه شي پاتې شو صفا او بو صفا او بو څه دي د علماو سینو کې د قران او سنت علم و اما ما ينفع الناس هغه علوم چې فائدہ خلکو له ورکي په دنیا او آخرت کې پيام کو سو په لار څخه هغه حقي حق زمکه کې څه کیږي ایثاری کذالک یضرب الله ویلې کړه کله چې حق راشي نو د دینه مخکې ډېر زیات ناری راځي دا نه مې یو دا نه مې سپینې پګړې د مدایانو اینم او چې خاله ورنم د وګو زب وخت دا د وګو زبونه یې څوک وای دوا نه مې یو خیرات نه مې یو بل نه مې خلک به تعالی راځي ته د ځان څه منو د څه دروغجن دي د دې ګډه مدني ختميږي فرعون ویلی موسی می بلی شو ولی و انی اخاف ان یبدل دینکم دا دین بدلی کوي او ظلم کوي نو فرعون د دین نه خبر خو دین نه د دې ځنې نه نیم فټ لاندې یو شی دی چې هغه ته دون وي دون د شرابو چاپی ته وي دا ګېړې آمدنی ختمېږي تاسو دې مثال باندې پوه شئ لکه څنګه چې ګوره به ویل باران د بره وحی د بره ده صحیح ده کنه لکه څنګه چې باران کې خیری وحی کې خیری لکه څنګه چې باران وشي د قشن د قران د علوم را وورول لکه څنګه چې د باران وبر رواني نو کندو کې شي د قران د علوم د نیکانو خلقو دي سينو کې روان دي لکه څنګه چې کان د غټه وړي نو د علماو استعداد هم د چا ډیر یو د چا څي د چا کمی نو لکه څنګه چې دی علماو د سیلاب رواني نو دی علماو د سیلاب په شان دعوت شروع کړ د سیلاب د پاسه مخې ته زګولې د دې مخې ته د باطل فرس خالو څو ورځې وروسته زک ختم شو د باطل فرس شوبې ختم شوې قصه ختمه شوه دې مثال باندې پوه شوي کنه اوس ولا دوی مثال وایم یو مثال خدغه دی دویم مثال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثلو دا دویم مثال دی او دا مثال کوم مثال دی ناری چې تاسو توجه وکړئ په دې آیاتونو پورې چې به کله چاته درس کوي کې دې شي یو معیار دوام ته وکړي خو تاسو توجه وکړئ چې ودر اخلي وي ودځي نو به نه پوهیږي دې باندې دا دویم مثال د څه دی ناری دا مثال د زرګرانو دی زرګر خو پیژنې کړه سایغ وته وای زهبي وته څوک وای د دندرشیر بازار کې چې یاد نور زرګرانی په ول مولي سیبان زرګر دې دکان یې کوم کړی دی خلک ول درې قسمه شیونه راوړي سره زر راوړي ول زهب او سونه چې وته وای طلا وته څوک وای سپین زر ول راوړي تانبه ول راوړي ترې ول راوړي دا چې کله دې زرګر له راوړي نو د دې زرګر په دکان کې یو شټوب پروت دی دا وو چې دا دی لګی دی او دا قصه یو لوخي طالبان وایي وې دې ته صيغه وایي زرګر د لوخي ته دا سونه راوړ سری راوړ پیتل راوړ دې زرګر ور واچل په څه شي کې یې لوخي کې د لاندې یو ته وورو اور چې ته وو د سره او سپین دا ورو ورو په خټ کېدو شو ولي کېدو شو د شزمات سره ساده ګل کې سړی د زرګر وردانګي چې تبا شې سره دی رااله وسو څه چل دی وکړو سره دی وسو لیکن ورونه دا سره چې تر څو پورې دې سي ځلې نه او ګرم کړي دي نه د دې نه کاله او زیورات نه جوړیږي دا سپین دا تنبه ده د تاسو د ناس ته ویل ګرمه کې دغه د سرګر سره دی لوخي کې چې تاسو به ځانونه ولي کوي نو به علم د کتاب او سنت حاصل کوي نو دا چې ولي کې نو که خیال وکړي د دې زیوراتو په سر باندې دا چې زرګر دکان له لړ شي به ته پته لګي دا چې ولي کې دسي د دې په سر هم زګ راځي نو بیا د ځنګل په څه شی راوالي دا ځکه ورو ودري نو کله چې هغه سپیچ سپاتې شي چې هغه څه دي سره دي سپین دي نو د هغې نه به ځکه لري شي نو هغه سپیچ څیزونه هغه چې دی نو هغې کې دوه مقصده یې څه شی مقصدی دو مقصدی یا کې کالی جوړ کی سامانونه د څه شي د پاره د زینت او د ډول د پاره زنانه له پوزې د څه شي جوړ کی غوګونو له جوړ کی ګوتمو له جوړ کی غاړې له جوړ کی د سامانونه ته جوړ کی د څه د پاره د زینت د پاره او یا کې نور څه شي جوړ کی او د ګټې د پاره خو که خیلم کړی د دې سرون په سر باندې څه راځي زګ راځي څو ورسته غزګ لري شي صفا سر پاتې شو سیات ته وګورئ دا و مما یوقدون د خبر مقدم دی او زبد مثله د مبتدا مؤخره ده او معنا دا ده د زینت او متاع یا عام سامانونه نو کله چې دا ګرمۍ نو زبد او مثله د دې په سر هم د څه زګ راځي لکه سیلا په سر چې زګ راځي به څو وخت رستا پام زبد هر چې زګ د دې سرو دې فیذهب جفا دازی وچ بیکارا و اما ما ينفع الناس هر چا دې چې پیدا ورکړي خلق لا پيام کو سپلارز اغزمکه کی ساری څوک دې زینت سامان جوړ کړي څوک دې نور سامان کذالک یضرب الله الامثال مثال الله بیان دی باندې کوم شي کنه دغه مثال ممثل څه دی اے مولوی صاحب ګوره مخکې مثال او دې مثال کې دومره فرق وو مخکې چې دا کوم علما دا غي صف دي سينو کې څو حق او د دې مخې ته چې دا زګو نو هغه څو باطل نو مخکې مثال د حق او د باطل دی او دا مثال د حق پرست علماو دي څنګه دي په دې طریقه باندې د قران او د سنت علما څه شي د قران او د سنت علما هر سړی د خپل استعداد مناسب شاګردان څنګه جوړي هر سره د خپل استعداد مناسب څه کوي شاګردان جوړي خدا شاګرد چې جوړي د دې نه سر سر جوړي سم او سر سر چې جوړي نو دا به ول په وو سيزي نو په دې طالبانو باندې سخت راشي د ډوړی سختې د وګو سختې د کپړو سختې د زندګۍ سختې او ټول دې احتیاج ژوند خو د دې د پاسه د سختي څه دي د زګونه دي به دا زګونه چې ختم شي د خسته د سونې د پاره څه چلو شي د علما شي نو څوک په درس او تدریس کې مبتلا شي څوک د شرک او بدعات رد شروع کی نو د دې په وجه باندې نور علما جوړ کی نو غل نور علما جوړ کی دغه مخکې سونه چې سوځوله د دې څو مقصد وو دوه ابتغاء حلیتین یو او متاع دا دوه د دې علماو دو مهمه دي یو مهمه دا دی څو دغې دي دو مهمه دي یو مهمه دا دی چې دا خپل حق علم دی خلکو ته ورسوي دا یو مقصد دی او دویم مقصد یې دا دی چې وروسته نایبین ځان له جوړ کړي چې که سبا زه نیمه نو زما دا نایبین به د دې باطل به څه کوي خلاف به کوي نو دغه سره چې سیزل او زګونې ته لري کول دغه شان دا علما دي د بدنونو وسوسه او ځانونه تکلیف کی خو دغه زرګونه تکلیفونه به لري شي نو هغه سره چې وسوځي نو هغه پیدانام شي دی نو هغه څو پیدې ورکي یا زینت کالی پی جوړ شي او یا نور سامان شي دا علما چې دا علم خې د دین دوه مقصد دی یو دا دی چې د خپل علم نه نور خلکو له فائدہ ورکړي او خپل ذمم فارغ کړي او دیم دا دی رشته دا خلیفګان ځان له جوړ کړي چې باطل پرس په خلک برازي او دوی برازي څه کوي مقابله وکړي کذالک یضرب الله الامثال دا مثال د حق پرست علماو لپاره دی او د نه مثال څو د حق او د باطل سره ها وچو بیکارا او هر هغه چې پیدا ورکړي خلکو لا پيام کو سپیلارز ایثار اسمکه کې کذالک دقشان یضرب الله بیان ای الله الامثال مثالنا دې دوه مثالونه باندې کوم شوي مرګ لړ شي درې دې آیات ته التبل مثال الحق وبين المعبود الباطل مقابله ذکر کوي په مابین د څه شي کې د معبود حق او د معبود باطل کې یا دویم غرض د آیات څه دی دلیل عقلی ذکر کوي او په دې باندې چې الله حق د بندګۍ دی او مخلوق لایق د بندګۍ نه دی مثال د سړي ورونه قائم عربی کې عالم تم وای منتظم تم وای مدبر تم وای د مدرسې مدیر ته دغه وای د قیم وته وای امام ابن قیم د محمد نومو خو د د پلار مدرسه و جوزیه د براته وسه نو خلکو به ویل چې ابن قیم الجوزیه د د جوزیه مدرسې د مدیر زوی دی ایسته په ابن قیم باندې څه شو مشهور شو ګوري دلته تاسو نه الله ته پوښ کوي یو ذات د سې دی چې هغه په انص عالمم دی د هر چا منتظمم دی او د ټولو نظام تدبیر چلی چې هغه څوک دی الله دی او بل د سه معبود دی چې دا مشرک وتره مدد شوی چې نه عالم دی نه مدبر دی نه منتظم دی نو زدا انصاف پتا باندې دا دواړه په معبودیت کې برابر دي نه نو د مؤمن معبود العالم المنتظم المدبر الحي القيوم او جزاء دلته د من مقدره ده کمن هو ليس كذلك بل د سینه ده دا دواړه برابر دي حساب کې نه دي برابر دا مثالونه د سوره رعد سوره ابراهيم دا به وي ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آله